من الرکوع دارنګي وبین السجدتین ګوریو د ترجمه مطلب دا قیام رکوع سجده نو قیام کې طول قیام کې وګدوالی په نسبت د رکوع د سجده او رکوع سجده تقریبا مستوی برابر قیام اوګد او بیا رکوع او سجده جلسه او قومه دا تقریبا علی سوا خو قیام اوګد طول القیام من الرکوع اوګدوالی د قیام د رکوع نه دارنګي اوګدوالی د قیام دغه جلسې نه بین سجدتین نو ترجمه مطلب ما دا وی قیام اوګد پکار دی رکو قوما سجده جلسه تقریبا علی السوا دا تقریبا برابر برابر نبی علیہ السلام کان سجود و رکوع و قعود و ما بین سجدتین قریبا من السوا د قیام بډیر وګدو رکوع سجده قوما قعده دا تقریبا برابر برابر جی ملا یقم صلب فی الرکوع و سجود ملا نیغین پر رکوع کې املا برابرین په سجده کې خو سر ټونګه لګی بیا وچتای نو تعدیل پر رکوع په سجده کې فرض واجب یا فرض واقعا دا حدیث مسیح الصلات باندې چې کوم مشهور روایت دی نو ابو رضی الله عنه هم کال باندې مسلمان شوی دی او دا د خلاد بن رافع واقعا ده نو دا مراسل د ابو هرره تاسو معلوم دی ابو رضی الله عنه د صحابین ووري نو برای راس نسبت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم ته مراسل د ابو هرره مونږ معلوم دي فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحیت المسجد کولو دا موږ یو کړو بیا سلام وکړو په نبی اسلام باندې نو نبی اسلام د سلام جواب وکړ فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي موږ بیا وکستا موږ شوي فرجع رجل فصلى كما كان صلى بیا راغ نبی فسلم علی نبی اسلام وی وعلیکم السلام ارجع فصلي فانك لم تصلي سامو شوي نه نو دا درې ځله شو نو دا ولی نبی علی السلام اول نه خو دا دا خو د نبی علی السلام غلطی نه دا د خپل غلطی ده پښوی طالب تاسو نه کنه استاد باندې کوم بوج دي چې خی پښوی د دې تاسو کی کنه کنه په دې نه دل پکارو چې تاسو یې کړوي ځان یو کړو او کړو او کړو دریم ځل باندې تاسو کړو نبی اسلام بیا جواب ورکړو یو بل مسله معلومه شو مز کې غلطي وشي او مز بیا مقرر شي نو مخکې مز کې ثواب شته بے فائدې خبره نه ده دا کرکټ نه دی عمران خان نه دی کرکټ چلے په شي دي کې ثواب شته یقینا مز کې سا و شنوم غلطي ثواب پکې شته دوباره کول کې سباره کول کې نقصان نه دی فائدہ ده په دې دینه بغیر موږ کېږي نه دا د ائمه قول دی امام یوسف رحمت الله علیه قولم دا دی امام صاحب رحمت الله علیه د امام محمد قول چې تعدیل فرقان کې واجب لیکن دا واجب لغیره دا ترک باندې صاحب برانش لیکن ما عرض کړو امام طحاوی ډېر نباز سړی دی بالکل د احناف په نبز باندې کوي هغه فرمای تعدیل پرکان کې فرض پښوی رکوع سجده نه سر کته کړي دا مزړو کیږي نه فإنك لم تصلي هغه به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن, بن محمود عبد الرحمن بن شبال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرة الغراب نبی اسلام منع کړی دا عن نقرة الغراب د کارغه ټونګي په شان ټونګه ده بس تندې ولګول اوچت کړ پندوس دی و افتراش صوبع د صوبع افتراش سنگلې خېټه پزمکو لګي وان یوتن رجل المکان فی المسجد مقرر کې سره یو خاص ځای په مسجد کې کما یوتن البعیر لګو ځان له ځای مقرر کړي او دغه شی یو سره ځان له مقرر ځای باندې کاغذ ځای کې بل څوک نه بکینی دا پلان سره بکینی دا ناروا وبه قال حدثنا زهيد بن حرب قال حدثنا جرير عن عطاء بن صائب عن صارم البراء قال أتينا عطاء بن عمر عن صارم مسوس فقلنا له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بين أيدينا في المسجد فكبر فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجف بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ثم قال سمع الله لمن حمده فقام حتى استقر كل شيء منه ثم كبر وتجلى ووضع كفيه على الارض ثم جاب بين مرفقيه حتى استقر كل شيء منه ففعل مثل ذلك ايضا ثم صلى اربع ركعات مثل هذه الركعه د دې یو رکعات په شان درې نور رکعات وکړ فصلا صلاتو ثم قال هكذا راينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بس موږ نبی له په داس حال کې لیدل نز اربع رکعات د صلات نبی اسلام خو د اطمینان سره تعلیل پارکانو کې کې باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل صلاة لا يتم صاحبها تسمى من تطوعه وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا بن الحسن عن انس بن حكيم الذهبي قال خاف من زياد او ابن زياد فأتى المدينة فلقي أبا هريرة قال فنبتني فانتصرت له فقال يا فتى لو أحدثك حديثا قال خذ بل رحمك الله وقال يونس وأحسب ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة یا مسکه نو دا په اعتبار الکم مزونه کم شوی دی فرایض کې کمواله دی نو سنن او نوافل الله پاک د فرایض په ځای کې بواخلي دیم صورت د دې فرایض کې خشوع خضوع وغیرہ کې څه نقصان شوی دی نو نوافل د سنن په وجه باندې الله تکمیل وکړي نو دینه معلوم دا شو السنن والنوافل مکملات للفرائض خو په دنیا کې که په آخرت کې په آخرت کې دلته نه ګوري الته السنن والنوافل مکملات للفرائض فی الاخره لا فی الدنیا دنیا کې سنن باندې فرض نه مکمل کیږي اذان چې ته دوه رکعات فرض کی او دوه رکعات سنت کی د سنت سره فرض مکمل کی وشي فرض سلور رکعات سلور بکې فرض کې یو سجده ونه کې او په سنت کې بل سجده وکي ما مکمل کړي ننن دا په دنیا نه دا په آخرت فرض کې ساو واقع شي نه په سنت کې دا غي سجده ساو کې ځکه سنن او نوافل مکملات د فرایض دي په آخرت کې دي په دنیا کې نه دي وبي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم لغون دي سند خیال کوي دا د مصنف شیخ يعقوب بن ابراهيم شیخ شیخ اسماعیل داغه شیخ یونس عن الحسن عن انس بن حکیم الزبی قال خاف من زیاد او ابن زیاد او دی اول په د علی رضی الله عنه په ملګرو کې او ډیر مدبر او ډیر خيار منتظم امیر معاویه ډیر سیاسی بصیرت لاره ډیر پوه لاره دل لالش ورکړ او کته دا شکل غواړي زما په ملګرتیا کې شاملېږي نو زه ستا استلحاق کوم قریشو ته ستا نسب راولم زبوام چې د ابو سفیان زوی دی کنه قریش دې ستا نسب راولم نو ډیر خوشاله شو استلحاق کوي بس د علی رضی الله عنه ملګرتیا پری خو پارټي بدل شو په بل پارټي کې راځي پښې مسلمي لګي دی د دې ډېر ډېر پارټي بدلی او د دې د دې ګنجي خپل پارټي نه دا کله یو یو نه ټولېږي کله بل نه ټولېږي مسلم لیګ وته وای کله نونی کله فیبی کله قافی کله کافی کله کافری کله مسلمانی کله تشی او چې چرته کوسې نو دی واتس باندې وای اصلاح یې کړو نو او دا ډیر ظالم وو نو چې ظالم وي نو بیا ملګری ته نه پټیږي هجرت کوي د یو ځای نه بل ځای ته ځي دا ظالمان حاکمان الله تبا برباد کی چې مسلمانان تامن ملاو شي مشرف ظالم نو دا چې ظالمان نه خلق به تخته کوي دیو ځنه بل ځنه بل ځنه بل ځای هجرتونه کوي نو خاف من زیاد ابن زیاد هغه ډیر مدبر د عراق فتح کړه عراق فتح کړه بیا حجاز باندې اراده و چې حمله وکم نو بیا عراق فتح کړه زما یو لاس عراق باندې کنټرول وکړو دا اړول لاس باندې ټول عراق ماونیو او سم لاس می خالی دی یعنی حجاز ته راتلل غواړم عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ خبر شغه دا شوی چې عراق باندې قبضه وکړو حرامي په حجاز باندې راځي نو عبد الله بن عمر مزو کړو اے خدا د دې د شر نه موږ ساتي بس خدای پاک په دې لاس باندې صدانو خو جوړال ته خدای مرزا وشو نیکانو خلکو په خیره باندې خدای دا مشرف تبا او برباد کی وشو د دې خدای غیر کی چې دنه داسې تکلیف د الله ولور کی چې د د فرعون نه سخت سزا الله دی لور کی چې ډیر مسلمانان معذب کړي دا ټول د دې کافر بندوبست دی دا ملک ټول د د په وجه باندې تبا شوی دی نخاف من زیاد او من زیاد فاتل مدینه تا مدینی ترا نو فلقا ابو هريره نو دی ابو هريره الله عنه سره ملاو شو قال فنسبني ما توی خپل نسب و است د کوم چا سره تعلق لري فانتصبت له فقال يا فتن الا احدثك حديثا زبتات حديث بيان كم قلت بلا رحمك الله قال يونس وحسب الذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما يحاسب الناس به يوم القيامه اول چې محاسبه کیږي د خلکو پر ورځ د قیامت کې د اعمال متعلق الصلاه اول تپوس د مسکیږي محاسبه د مسکیږي اوس مسلم هغه روایت اول محاسبه چې دا هغه د قتل کې حقوق العباد او حقوق العباد کې اول تاسو د صلات یا قضا د قتل او محاسبه د صلات یقول ربنا عز وجل لملائکتی و عالم انظروا فی صلات عبدی زما د دې بنده موږ وګورئ رجستر کې موږ پوره ده که موږ پوره نه ده